ادارنګ جزا ورکو محسنان لرا عبادت کوونکو لرا نیکوکاران لرا محسن مؤمنان لرا ویلن عذاب دی یوم ایذن په دغه ورځ کې للمکذبین د پاره د مکذبینو چې دوی تکذیب کوي دوی تکذیب کوي ان دوی لرا عذاب دی تکذیب کوي د نعمتونو یو تکذیب کوي د قیامت تکذیب کوي د قیامت مسکوي رکو کوي لا يركعون یو جز ذکر کو مسکوي الله تسجدي لګوي عبادت کوي لا يركعون رکو بینو کولا رکو نو کولا یعنی عبادت نو کو مراد یو جز ذکر کو مراد ته کل مسکوي نه مزنکو دی به ایمان راړي دا خو اخیری کتاب دی رورا اخیری کتاب دی ګوره بل کتاب نشته دی او کدا دی اومنه او په دې دی عمل وکړه نو دنیا او آخرت دواړه حقيقي او کله دین دی انکار وکړه کافر اخرت ته تبا او که عمل نه پیونکو نو بیا هلاکیږي بیا هلاکیږي نو الله تعالی ورته اخر کی وی دا ټول شیزونه ذکر دي په قران کې بیانې درته قران وای درته قران ثابتې درته قران فبأي حديث فكم يو كلام سرا بعده پس قرآننا دی ایمان راړي تاسو پس د قران نه په سمانه ایمان راړی په سمانه به سميږي په سمانه به تاسو اصلاح کیږي قران اخیری کتاب دی وای ګر تو می خواهی مسلمان زیستن کته مسلمانی غواړي چې په اسلام کې زپات شم او مسلمان نشم انو درتو می خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن نشته د مسلمانی پاتې کېدل ممکن نه دی د قران د تعلیماتنا د قران تعلیمات د قران احکام هغه باندې عمل دا وکي وشي در تو در قرآن حق بگریختی که تا دا قرآن دا اللہ تعالی کی نظر اکو در تو در قرآن حق بگریختی که تا دا قرآن دا اللہ تعالی کی نظر اکو نو داسی لفکر اکا باروانی انبیاء آمیختی چې نظر وکي نو تب وای په مجلس د انبیاو کې ناس یم د صالح علی السلام قصه دې ارتکې تواجو صالح علی السلام په مجلس کې روح علی السلام شعیب علی السلام دا پیغمبرانو قصې دې ارتکې یوسف علی السلام دا درته هغه واقعات بیانې چې هغه ستا اصلاح د باطن ستا اصلاح د ظاهر د دنیا او د آخرت ذمہوار کتاب دی دا یو خو افسوس دا دی مولانا روم وای ما فرستا دیم از چرخی نه هم ما خود نه هم اسمان نه د کیمیا ډک کتاب را لېګل دی واسمانونه کرسی ته عرش نه ما هغه ته اشاره کړې ده ما فرستا دیم از چرخی نه هم کیم یا یصلح لکم اعمالکم دې د پاره چې اصلاح او کې تاسو د اعمالو عقیده باندې برابرۍ اعمال باندې برابرۍ دنیا آخرت باندې برابرۍ خو کتا په دې باندې عمل وکړه الله تعالی دې دې مؤمنانو له قران د ذکول توفیق ورکړي او خدای پاک دې ول د عمل توفیق ورکړي روح دا دنیا کې چې انقلاب ویني اوس دا دومره فبأي حديث يؤمنون فكم كلام سره دی د قران نه بغیر ایمان براری دا دور ناکار دی دې پای کې سوال کوي ښا دا صورت نبأ خبر صورت ته خبر د مکی دی صورت ته ښا صورت نبأ ورته وي د دې مناسبت مناسبت ښکارا دی ویل یوم یذل للمکذبین عذاب دې په دغه رس کې د پاره د مکذبینو نو دا مکذب سوال کوي دا مکذب څه کوي سوال کوي عما يتساءلون د سنه سوال کوي دا مکذب عما اصل کې عماو نو حذف شداغنا الف پوشی د وجه دخول د عن دا قاعده ده د حروف جر کې نو دا ورته وي نو د سنه دی سوال کوي یعنی فيما مما فيما مما د سنه پس کې سوال کوي عما يتساءلون مما يتساءلون د سنه سوال کوي عما يتساءلون د سنه سوال کوي دی دا مکذب ویل یوم اذن للمکذبین دا مکذب د سنه سوال کوي نو دا اهل مکه دي دا منکرین د قیامت دی هغه سوال کیوسو عما يتساءلون نازل شوی د پس د سورۃ معارج نا او بسم الله الذي بين نبأ القيامه چې بیان کو خبر د قیامت الرحمن بتا غیم القیام فعل فعزمت قیامت مانگی دا خو ډیر لوی سخت رد ده دا خبر عظیمه او خبر عظیمه چې عظیم دی هغه الذي اغا خبر د قیامت هم فيه مختلف چې دای پای کې مختلف دي پیغمبرانو سره مؤمنانو سره مؤمنان مني او دای نه مني هم فيه مختلف دی مختلف دی مومنان سرا مختلف دا دی مومنان قیامت منی اخیرت وغیرہ ارس منی او دی نمنی دی اختلاف کئی عن النبع العظیم دا خبر عظیمہ او عظیم خبر دی دا تجری کم سیز نسوال کے الذي اغا هم فيه چی دی پا دیق قیامت کې راتلو د قیامت کې مختلفون مختلف دي مؤمنان سره مؤمنان ثابتي او د نفي کوي مؤمنان ثابتي او د نفي کوي الله وای کلا نه د پکار دارانګي چې ته سوال کې د دې خبرو نو نه دې پکار راوړي سوال کله دا زجر شو سيعلمون درجه کوی شي عند النزع انه حق چې دا حق دی ثم کلا بیا نه پکار سيعلمون دا تاکید دی تاکید او دلیل عقلی باندې دلیل عقلی په توحید باندې ښا او په قدرت د الله باندې ثم کلا سيعلمون بیا نه په کار دارنګ سوال سيعلمون زبر چې دی په پوښي په قیامت کې اول به مرګ او دویم قیامت اوس الله تعالی وای دا د ډیر لوی سوال وکړو د لوی سی سوال دی او چې دا سه انکار کې ویل یوم یذل للمکذبین الله تعالی ورته اوس اول دلیل عقلی ورته وایخه اول ورته وایخه د قیامت تا سوال وکړو د سوال ډیر لوی سوال یو کو ځکه دې ته وای چوټا مو بڑی بات چې زما انعامات ته وګوره هغه عذابونه ورته وې کنه نو که پاغي نه پويږي نو راشه انعامات ته مې وګوره الم نجعل الارض ان من ګرځول زمکه میادن فرش دا فرش کړی دا اسان کړی دا ګرځیدل په کې اسان دي او فرش کړی دا مذکر او مؤنث جوړې می پیدا کړی وجعلنا نومکم ګرځولې مې د خوب تاسو صباتن استراحت آرام دا خوب مې دا خوب لوی نعمت دی دا هغه چاته پته لګي چې چاله خوب نور دی اي ګولې خوري جزان نو او تا دا میخونه او صباتن دا آرام دی چې انسان ستړی شوی هغه طاقت ورته بیا راشي د شپې په خوب کې ګوره د ورځې ستړی شوی بالکل نو چې ویده شي ارام وکړي هغه بدن دمه شي او هغه طاقت وتلی طاقت خرڅ شوی طاقت هغه بیا راشي په خوب سره پری آرام سره وجعلنا النهار معاشا اگر رول میں دے روز معاشا وقت دے انتشار وقت گردے دو زو گرد پکی سبق وایا کس کار دی اغو کا وقت دے انتشار دے دی شپی تو گور دام یو نعمت رض تو گور دام بل نعمت وبنینا فوقکم اجور کرمی دی پورتستاسنا سبعا شدادا واسمانون شدادا محکم کلک یعنی محکم څنګه اسمانونه دي تاسو ګورئ محکم دي وجعلنا ګرځول من سراجا دیوا وهاجا روخانا دیوا په کې ګرځول دا روخانا نه غي دیوا ګرځول دا شمس دل ګرځول دا رضی قمر ګرځول دا شپې دین عام ته د الله تعالی وګوره د دلایل ته وګوره دا هغه دلایل چې ته اروخ ویني دا هغه دلایل چې ته پکې دا هغه دلایل چې تاسو اروخ چاپی رہی خوب دې رز دا شپه دا او نور دې سپمای دا وانزلنا من المعصرات ماء جوی دلیل ما ان سجاجا اوبو تویدون کی راشی پاغی مان دی انو برا غو برا دی اتویگی تالا می دب پا بات سرا دو وریدن اوبو پیدا کری دی تا دی اوبو تا اوبورا اوس دا اوبو سو چل کئی چی پیدا کری بارانی اورو او وریدن اوخی جولان الفافا متلففا بعضها ببعض ګور باغونه ګور باغونه ته تاسو وګورئ کنه انګور باغونه ته وګورئ د نور په کجورو باغونه ته وګورئ دا چې ګور باغونه پای کې داسې میوي شمتالان لا ټول هغه باغونه ته دا مې په دې وو پیدا کړل یو ډله براشي بل ډله براشي یو امت بل امت بل امت بل امت داسې برازي داسې رابشي تاسو ډلې مختلف افواجا ان یعنی هغه ډلې مختلف بوي تاسو نو چې راشي هغه مختلف راوي وفتحت السماء او بشي فتحت کلاو بشي مراتب شوي دلی هغه د اوبو پړک وای کنه د اوبو پړک زمګه کې تا ته دی او سراب رواني سراب بقيع يحسب الظمآن من الماء هغه سراب ده کنه دغه شان به روان وي دا غرونه لکه ستا خیال کې هغه سراب روان دی داسې یا سراب هغه پړک ته وای ښا چې دې شګه کې کوم پړک وای نو سراب هغه شی دی هغه شی دی وفي عين النظر كالسراب او په نظر کې ولا ترابي په شان د سراب چې دا روان دي دا غرونه لاسه نفکان السراب کسیبا مهیلا الته داسې ویلي دي دلته سراب ویلي دي انو دا چې ودا غونه د مخ د زمکه باندې چې پراته دي دومره لوی غرونی سړي عقل ریان شي عقل ورته بالکل ریان شي الله تعالی وې داسې ریزه ریزه کیخه ریګ به کې او قسم ریګ او هغه به کې ان جهنم پتیزر جهنم کانت مرصادن دا یو حکم دی او کل سنت اسنا عشر شهرا او هر کال چې دولس میاشت دی وکل شهر 30 یوما او هر میاشه دا دیش ورځې ده وکل یوم هر ورځ 50 الف سنه پنځو زره کال شو نو حساب کوا وای شو هغه ساق هغه نه چور شوی هو هو سبيل اهل النار موافقا لاعمالهم غساق هغه نچور شوی د جهنم نه ابن عباس سے وایخه دا غنه جوړ شوی د جهنميانو نه جزاء وفاقا جوی جوی جزاء جزاء ورکی شي جزاء وفاقا موافقا لاعمالهم موافق د پار د اعمالو دي ولي انهم دایچو دا کافران کانو دی لا يرجونا شفارس بو کی شفاعت بو کی نو بی انقطاع عذاب المؤمنین مومنان با تراؤ دی نو دی با پکی دیر تنگی بیا بیا با پکی دیر تنگی دکا چی ما دی مقابل راؤ تا نو دی با پکی خود دیر زیاد تنگی بشارت ان المتقین پتیزن متقیان مومنان مفاظن پزائد فوس کی دی پا بری کی دی پا نجات کی دی دکی د شرابنا دکی د شرابو هغه کافی به دا بور کوي لا يسمعون فيها ناموری دی فیها پدی جنت کے لغون بیهود خبر فضول فضول بیهود بکواس ولا کذابا ان دروغ اذن کړی هغه ته رحمان رحم کړی پی وقال ثوابا او ویلی هغه خبر حقا وقال ثوابا قولا حقا لا اله الا الله محمد رسول الله عقیدتا عملا پای قائل وی اغلبا شفاعت کیږي کدا کلمه دی ویلي هغه د پاره شفاعت نشته دی یا دا کلمه ویلي په دروغ باندې بیا ولا شفاعت نشته لکه منافق منافق له بیا نشته دی ولې په دروغ ویلي لکه نه نو غل نشته دی چې دوی دا تکلمون بالشفاعت الا من مگر آسوک اذن له الرحمن چې اذن کړی هغه الرحمن وقال صوابا او ویلی هغه خبره حقا ذالک اليوم الحق دا رز حق یا دا رز راسون کې دا حق کائن لا محالتا دا کائنی اخلاصې کې نشته دی دې رز نه اخلاصې نشته تاسو کې منی هم کني منی هم دا برازي دا برازي او د دې دا حق ده او چې هر کله دا حق ده او دا راځي نو فمن شاء غشا چې رضا او شو اتخذ او بني سيدا ربي رفل تما آبا مرجع زائد رجوع بالایمان فی ایمان سرا ایمان براری الله تعالی تبرازی شي اکی ایمان رانړو زیو بجنالو تا نو دا براجی شي الله تعالی ته چې ایمان راړه اوس د خلکو فخر فمن شاء شاجر راو شو اتخذ وبنس الى ربه رقلتا ما ابا مرجا زائد رجو بالایمان فی ایمان سرا ایمان براری بس الله تعالی ته لار شي او پیغمبر به ومني نو الله ته به ورسی حشر د حیواناتو دا نشته ده ولی نشته ده حشرها موتها حشر د دې سره مرګ دی ذکر د آیات نه مخالف خبره ده ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دلته کوم رسول راغلی چې تل حشر د حیوانات وکړي ناغی وی جلجا قرناش حدیث کراغلی دی نو جواب ورته کوي ابن عباس د جلجا او د قرنان مراد مظلوم او ظالم دی ښا ظالم او مظلوم مراد دی دا غي نه دا نه دی مراد نو بیا وی وګوره دا حیوانات وی پیدا شي یو نو دی به یو بل نه بدل واخلي نو الله تعالی ورته وي کونو ترابا شي خاوري نو یقول الکافر وای کافر یا لیتنی کنت ترابا کاشی که زه تراب بین خبر خارج شوی نزدادی نو دین ابن عباس وی مراد دا غین دا دی دا مراد نه دی چې حشر د حیوانات دی شي لکه حشر د حیوانات حشر به د عقلاو کیږي او قلا درې فرقې دي او حشر د دغه نکیږي د غیر عقلاو حیوانات او مرغو خرو ټټوانو بیزو ګړو بیزو دې حشر هغه نه مني خانه جمهور وای په حدیث باندې عمل کوي هغه حدیث کې جلجا او قرنا راغلي ايو ته خدای دې وبخنه جلجا قرنا نه ظالم مظلوم مراد ده کنه نو په دې باندې ډېر اقوال دي او لوی علما مفسرین او متاخرین هغه په دې باندې لغدي قائل دي چې حشر د حیواناتو هغه نشته حشر د حیواناتو نشته او دا غي نه مراد ظالم او مظلوم هغه ته نه اخلي نو په دې باندې ډېر بیانونه دي مولانا شرف علي صاحب ته کړی دي حسین علی رحمت الله علیه په کړی دي نور په بیانونه کړی دي چې دا قصاص پرز د قیامت کې دا غیر د حیواناتو نه ښه عقل شاید د پاغي باندې ابن عباس وی مجاهد سے ویلی دی جحات ویلی دی امام غزالی سے ویلی دی دا دی دی دی حشر دا دی ویلی دی چی دین مراد ظالم مظلوم قرنا او جلجان مراد ظالم مظلوم دی نو دی رائی کی انو خلق وی ندا بطول جمع کی دی دی دی دی دی او خان غیان بیا بمرش بوشي بیا به منشي نه غي ورته وي دا دې آیات نه مخالفه خبره کې ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دلته کوم رسول راغلی ګړو دي زوتا غویانو ته نه غي ورته دا جواب ورکړي خان دا دا چې خپل ذوق او شوق دی قبلګا رحمت الله علیهم په دې زمانه چې نه حشر د حیوانات نشته په قانون د بادشاہ باندې مارغان د پیتا کوي دا نه چې تا قلاده او چته کړ ته د مرغو بادشاہ شي وای شي ته ځان پوهه کې په دې ځای باندې دي چې محققین ګوره بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله تعالی القادر علی نزع الارواح چې قادر دې په یستلو د روحونو الرحمن فی الدنیا بنزع الروح نو دا اوس تخفیف ورکوي ښه دا تخفیف دی روح به درنه وځي په دې صورت کې وایي عما یتساءلون د څه نه سوال کوي عن النبأ العظیم کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون انو په یسلو شدید سخت سره په کافر باندې داسې مولا نو بیا دې راځي چې بیان خو نه کیږي والله دومره یو نازعات غرقا قسم دې په هغه ملائکه او ملائکه النازعات قسم دې په هغه ملائکه چې استن کې روح د کافر لپاره غرقا په سختۍ سره په شدت سره بیان حدیث کې بیا ګورئ حدیث کې ورشي بیان وګورئ تاسو چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړل چې د کافر نه د روح راځي به نه راوځي نو ته وایي یا ایو النفس الخبیثه اخرجی نفسک راوبا خپل نه د چې قرار شروع شي به نه راوځي نو چې دې دا تراوسی نو دې دا تراوسی نو دې دې دا نه چونی چې دا سره راي کوي چې راي کوي دا بدن ولا را کوي ټول اوسلی لکه ارا چې په یو سیز باندې راکاږي که نه ارا هغه سرمن اوشنو دقه شان کې د دې دا بدن ټول اوشنېږي دن نه وایي بار نه معلومېږي ښه د کافر دا روح چې وباسي دومره په سختۍ باندې وباسي والناشطات نشتل دا چې خپل خسته مخونو کې راشي ورته په خسته شکل باندې ورته راشي نه هغه ته ګوري دی ملک الموت چې راشي بس هغه ورته په نرمۍ سره حدیث بل کې راځي مؤمن نه روح چې وځي نو داسې دی نه پوهېږي لکه یو مټ نه یو مشت نه چې یو ساس کې اوبه پوهېږي دا مشت په دې نه پوهېږي نو دنه په ظاهر کې هغه داسې د لیکن په باطن کې دومره آرام باندې کې نه روح وي والسابحات سبحا قسم دې په هغه ملائکو والملائکه السابحات قسم دې په هغه ملائکو چې لامبو وي سبحا په لامبو وولو سره دا لامبو وی غي په لامبو اولو سره لامبو سره وی غي ها هغه لامبو وی هغه روح اوري اوري په بار باندې لکه دریاب کې چې سړی لامبو وی په آرام روان دي دغه شان هغه هغه روح اغستره او روان دي روان دي اوري په بار باندې روح او روان دي اوري په بار باندې هغه په بره باندې وړي او کفن ته چاپیر کړی او یو ملائکه ملائکی ور سره وی دي یو اسمان کې څوک د خوش قسمتا څوک د خوش نصیبا دا استقبال کوي ښا نو دا اغلامبو وی په لامبو وول سره هغه په سکه لامبو وی په هغه روح مومن په روح کې لکه دریا کې چې لامبو وهي دا څه کنه روان یې دی غاړه دی هغه غاړه ته دی نو دای د کتنه په بر باندې دی لامو په داسې والي شي ملایکی په بر باندې وي په آرام وي مطلب دا دی فالسابقات سبقا فالملائکه السابقات قسم دی په هغه ملائکه باندې السابقات چې مخکواله کوي روح د مؤمن سره سبقا په مخکواله سره دا تدبیر کوي څوک د دنیا څوک په سمو قرار کړی دي څوک په باران څوک په هوا څوک په ځمکه کې څوک په جو کې څوک په اسمان کې څوک په سمانه څوک په سمانه د ملائکو خپل خپل ډیوټي د خانه او الله تعالی مقرر کړی صوفیه کرام په دې کې ځان له خبرې کوي صوفیه کرام وایي په سترګو ځان له ملائکې دي په ژبه ځان له ملایي کېږي انسان لپاره د حفاظت لپاره ځان له ملایي کېږي دا د هغوی خبرې دي صوفیه کرام په دې کې هغوی په لیدا قایل دي او مونږ او دا کرام الکاتبین دي هم لیکل کوي هم ساتل کوي بس مونږ ظاهر په څه نه پوهېږو نو مونږ دغه شان یو صوفیه کرام هغوی کې خدغه کوي نفل مدبرات قسم میری په هغه ملائکو چې تدبیر کوونکي د امر د الله تعالی او حکم د الله تعالی باندې دا دا دا قسمه قسم ملائکی شو کنه ها سختای باندې پنارمای باندې لامبو وی مخکواله کوي تدبیر کوي دا د ټول جوابدار ښه دا ټول چې وکتل شي انو وبخل یوم ایدن په دا ورځ کې ترجف الراجفة وبخل هغه خوځون کې شپېلی اول دا شپېلی اول لخه دا شپېلی اول چې والی شي نو دا به وخوځوي هغه خوځون کې نو څه به وخوځوي هغه خوځون کې یوم ترجف الراجفة چې سبا سدي هغه مرشي انو هغه مرشي نو دا شي انو تتبع الرادفه تابع بشي دي الرادفه هغه شپېلې دویما یا نفحت الثاني هغه دویما شپېلې نو تتبع تابع بشي دي الرادفه رادفه هغه شپېلې دویما نو په مابین د دې کې څلوېښت کاله وي ښه په مابین د دواړو شپېلو کې څلوېښت کاله وي قلوب هنا چې دویمه شپېله ووالی شي نو حال به ښکاري قیامت به شي لوی به ټول راوځي قلوب هنا یومئذ په دغه ورځ کې واجفة خائفة یریږي به دا وای په یری دی وا دومره یره وای پکې ته وای په بدن کې هلو نشته دی او ته وای داسې یره کی چې تاسو مو کو ابصار وا خاشعات استرګې دې دایبا ذلیل ختمه یعنی ذلیل دی یو سایمان د سترګو به ذلیل کافران یقول وای با دا کافران یقولون شکایت ته داخه اوس خدای نه مانی قیامت کې وسوي یقولون وایي په دنیا کې ائنا لمردودون فی الحافره ای موږ واپس کیږو رد کول بشو مردودون رد کول بشو فی الحافره فی الحالت الاولى اغه حالت اولا تا حافر وشي بربند بیا پیدا کیږو بربند من بیا را پیدا کیږو حالت ولاتا نا بیا حالت ولاتا پیدا کیدل نشته ده دا اسه خیال نه انو امنګ د قبرونو بیا په حالت دغه شان راوځي د قبرونو بیا را پیدا کیږو څنګه دا دهری نه اذا كنا عظاما فاوكي سمون عظاما ابكي دا خو ګرځېدل د تاوان دي دغه خو تاوان دی چې موږ ګرځو او بیا حالت اولا ته ځو او دا خو ګرځېدل دي خو تاوان سره دا وای استهزاء کوي ښا دا استهزاء ان وایي دا استهزاء ان وایي وای الله تعالی جواب ورکوي او پاګلانو نو چې پېڅه فکرې وایي که انو لأن جميع الأرواح في السور لکه ټول ارواحان په سور کې دي هغه تمه سي پاره کې تیر شي دلته دا څوک وایي بس روح ته برا جسم ته براشي قالوا نوای بدای تلکا واحد فکر یودی پیدا هم بالساهره ناگا دی په مخدز مکی باندې لاړوي پیدا هم ناگا دی دا وی څه دی خسته عاقبت ته خان او چا چې نه منل دا غي بد حال دی دا غي ورته اوس نمونه بیانې دا دلیل نقلی دی په توحید باندې ښا تخلیقی دنیوی دی یو دلیل نقلی دی دوا په توحید هل اتاکا اراغنه تاتا مقدس چې پاک دی توا توا دی توا ورته وی وی تیل التفات الی ما سوا بل چاته به التفات نه کې په دې میدان کې توا تیل التفات الی ما سوا یا تیل برکات فی رامنختی شوی دی برکات په دې میدان کې دې میدان کې برکات رامنختی شوی دی دا داسې مقام مقدس ته پاک دی ورته وی آیاتنا کبرا کلها طول نهوا تسع آیات خا فکذبانو د تکذیب کو دا ټول آیاتنا وعصوا نافرمانی کو ولم يقبل قبول نکو عصوا نافرمانی کو موسی علیہ السلام هغه آیاتونه قبول نکو ثم ادبر بیا شاک ایمان تا توحید تا